قانون مزار مخکې د محمود قوانینو اوس د مزار قوانین مزار قوانین چې دا تقریبا په دې شکل باندې شته او په اول رسالت مجبور کیږي کیوا نو بیا الغاء قول جائز دی مطلقاً مطلقاً سمانا کاملی وسیله سے ضرورت دی او کاملی وسیله سے ضرورت دی او سوا د مضارع مضارع کې بیا حکم دا دی چې کاملی وسیله سے ضرورت وو بیا اسلام جائز نه ده کاملی وسیله سے ضرورت نو بیا اسلام جائز استا یا با ابتدا کې ساکن محاله ده استا رکبه او څنګه ورته څه ضرورت نه لکه فاتا کا فاتا کا کا بهر کوم ته ځان څنګه باندې د سلاسي مسجد په اول کې اوله تام ساکنه کا ثاني کې مدغمه کنه فاتا رکبه او مضارع کې اله جایزه کې حمدي ورته څه ضرورت نه مضاف والا قانون دی قانون حکم دی وجوبي مقصد دا دی حرکات دو حرف متجانسین اگر جمع شوان تدوا حروف متجانسین دا جمع کی تر او کلمه اول په اول د کلمې کې او اول کلمې د ثلاثي مجرد کې یا د رباعي مجرد کې یا د رباعي مجرد کې ادغام ممتنع ادغام ممتنع ودر اول کلمه ثلاثی مزید فی کف اول کلمه ثلاثی مزید فی کی جمع فی دیا ادغام جائز ده مطلقا مطلقا دا معنا کامل او څه ضرورت کی او کامل او څه ضرورت کی سوای مضارع سوای مضارع نه شراب کی تر مضارع وقت کی جائز ده حاجت بهانګه او سیانی اکثر ځکه مضارع هغه وخت ادغام جائز ده حمزه او څه ضرورت په کلمه غیر موضوعاله تصیب کشت دا غیر موضوعاله تصیب نو نو بیا ادغام نکی لکه سیرا یوم دا اصل چې سیرا قولو دا تصحن دی راغلی اوله ساکنه ثاني متحرکه ادغام نه کوي دا غیر موضوعاله کدا چې څنګه شرطونه نه دي ځان دې لکه احمد دون او مد دا ورته متجانسین راغلو اول د متجانسین دا په کلمه غیر موضوع له تفصیل نو اول د متجانسین هغه وقف نو بدل د مدا بدل د جوازي قانون هم نه راغلی او اول د متجانسین فاسد مدا فاسد کلمې کوم نو استفاده هم نه راغله اول په ثاني کې مضمون کې چې جوړ شو مدا او مسئول اگر دو اگر هر دو متجانسین در اول کلمه نباشد کچر تدا غړ متجانسین په اول د کلمه کې نیوي و اول ساکن ثانی متحرک باشد اول ساکن ثانی متحرک وی ادغام واجب است ادغام واجب دی باوجود پنځ سره چې پنځه سرونه موجود دي اول انتعال متدارک ہیں دو ہم دادا کلمہ غیر موضوع علا تدعیش نباشت کہ دغه متجانس ہیں دو ہم دی پا کلمہ غیر موضوع علا تدعیش کنی لکا خیرعن او خیرعن دویم دادا چی اول دا متجانس ہیں وحاد وقف نوی لکه اغرم ملال دریم دا چې اول د متجانسینو مبدا بدل د جواز قانون نه راغلی لکه ریا دا پاسه کې ریا وا څلورم دا چې اول د متجانسینو مبدا پاسه د کلمې کې هم نوي لکه فی یوم واخلا انزم دا چې ادغام باعث یو وزن سیاسی التباس سبب د التباس یو وزن سیاسی د بل سره نه کوي لکه چې واخلا قوو بلا او قوو بلا زموږ د ادغام ټول التباس پیدا چې د قوو بلا او قوو بلا دریم شرط فائدې د مضاف ده کچر تاسو متجانسین تطهر په متجانس اراسی او باوت کلمې کې دي او باړه په کله ذکري نو بیا هم واجب دی او په وجود دې شرایط نه شته هغه دا دی چې دا اول متجانسین او مدغم فيه دی وی دا اول متجانسین او مدغم فيه دی بیا به قام کې دا حب بواقلا حب بکی و باغان راغلی اول مدغم فيه دی او مدغم دویم دا چې یو د متجانسین او زائدا لپاره د الحاق یو د متجانسین او زائد راغلی لپاره د الحاق دی نو وزن ته الحاق په خراب دی لکه جل بابا او شمل لو اخلا د ادغام نه کیږي ځکه دا زیادت د یو حرف راغلی لګي الحاق لپاره دریم دا چې اول ته متجانس ته نو تابع فعال نه وي تابع فعال او بیا ادغام کې لکه اقط تعالی ادغام کې څنګه چې اول ته متجانس ته نو تابع باب فعال دا څلورم شرط دا چې دا متجانس ته و واونه په باب فعال کې نیوي کچا صدا ته واونه باب فعال کې بیا ادغام کې لکه ارعا واوا نو زم دا د حرکت ولې عارف دی دا څه چې دا او دې قوم په اصل کې اول دوس ال قوم اول دوس چې کله موږ وصل اسلام دا وصل په دغه کې تاسو تاسو انتخاب تاسو راغله په ماده د دال او د لام کې نو دا کوم حرکت د چا ورکړ نو اور د دې قوم کې څومره شو دا حرکت عارف دی یو څه نه نه هم څه دا چې دا متجاني سن بریا کې از باندې او ځان نباشت چې دا متجاني سن یو دې څو او ځان سره نه راغلي فعال فعيل فعول فعال فعولا لك سبب واقع دا په وزن د فعال ريد واقع په وزن د فعيل او سرور په وزن د فعول او علل فعال په وزن د ضرر د فعال وزن دی وا اگر آن متجانسین هر دو متحرک باشد کچرته دغه متجانسین دواړه متحرک بیا اسلام واجب دی با وجود نو شرایط نه شرطونه موجود مثال د دې څنګه لکه فر را دا فاصل کې فرار او بهر په یو کې فرار اول ساکن ته ثاني شو مقام جو ما دا دا ما دا واخله دا فاصل کې ما دا دا بهر په یو کې فرار اول ساکن ته ثاني شو مقام جو نو مؤدد نه شو کاشی از متجانسین زائده برا الحاق نباشد یو د متجانسین دا زائده لپاره د الحاق دی لکه جال بابا او شامل لواطلا سو مین کی درم چرتا دی اول متجانسین اول د متجانسین او تای افتعال نباشد دا تا د باب افتعال نوی لکه ایقتا تعالی تارو مين کې څلورم شکار آن متجانسین دو واو در باب فعلان نباشد دغه متجانسین دو واونا په باب فعلان کې نیوی لکه ارعا و یواقع چې په اصل کې ارعا و واو انزم شکار کسی از متجانسین یو د دې متجانسینونه مقتضی اعلان نباشد تقاضا د اعلان منکی دا التحاد ساکنین په مابین د دال ثاني علام کې راغلی دا کوم حرکت د کسری ورکنو حرکت عارض دی حاصل ان کې آن متجانسین درد کلمه نباتت دا متجانسین په دوه کلمو کې لکه مکاننی الک دلته مکانا دا ځان ته کلمه دا ځان ته کلمه دا لہذا د دې وجه نه الک ادغام نه دی شوی پس اگر درس کلمه باشه تکه تکه کو کلمو کې راغلي نو بیا ګورو پس اگر ما قبل متحرک کما کې دې نه متحرک وي یا لی وي او غیر متضامه وي بیا ادغام جائز دی کما قبل ولا متحرک نه وي او بیا یا لین غیر متضامه وي بیا ادغام ورنه ممتنع سوا د مصدرنا هغه هر چې مضمای په یا سره بدلی وجوبا لکه دینار او سراج دا پاتل کې دینار او سراج دارا مصدد وا او دانون مصدد اول نو اول را په یا سره بدل کړو دینار او سراج هر اسم هر هغه اسم چې په وزن د فعال سره وي چې وا د مصدر نه حرف مضم سره بیا بدل کونه وجوبان حرف مضم بیا سره بدلی وجوبان لکه دینار او اخلاق سراج دا په اصل کې دینار او سراج ورپسې ګرځانو دي الفر والفرار سمعنا لتفسير الفر يفر